سورة يوسف چې زنه سلف دا منکړي دي چې د سورته یوسف د زنانو ته خودل شي دا قرآن مجید دی نو دا څنګه منی کوي اصل کې سورۃ یوسف په داسې انداز ویل چې دین د عیسی په ځلیخي کیسه جوړ شي دا یوازې خود ته نه سړو ته مکروه دي چې نن وې د صف علی السلام سی کیسې او خلک په گاډو کې رواني سابق تبلا اردانا چې نن به د صف علی السلام کیسې دا د جامع صورت یوسف یادې چې دا مکروه دی چې پکې د پارسای تیګړي ګانډي غزل پکې وای او کیسه دې ته جوړه کړې ده لکه دې صفخان او شیربانو دا سودا چې کیسه خو نه ده چې کوم انداز باندې سورۃ یوسف دې زمون استادان هغه چې کمندونو صورت یوسف وای کسی مسی پته پکې نه لګي دا عقیده اصلاح دا دا عمل اصلاح دا دا اخلاق و اصلاح دا او داعی ته او زبردست صدا تسلی ده هغه تینا د عقیدی مسلې مرایستی دي چې دا رسته د بار الله نازل کړو او د عمل مسلې تیم رایستی دي او د دعوت مسلې تیم څه جوړې دي رایستی دي د عقیده مسله متصرف الله دی قانون ساز الله دی اسمبلی قانون ساز نه دا یوسف په دې مسله کلک ولاړ دی د جیل د تور تنبوی شاته دا مسله کړی دا چې قانون صرف د چا حق دی نه الله حق دی یوسف بهارم دغه مسله کړی دا او دنه دغه مسله عالم الغیب الله دی په پټو باندې الله پویږي بل څوک په نه پویږي یوسف لوی پیغمبر دی یعقوب علیهم الصلوات و تسلیمات لوی لوی انبیاء دي خو هغه چې کم دنو په غیب باندې نه پويږي نو چې عالم الغیب الله شو متصرف الله شو نو عبادت صرف دا هغه حق دی د بل چا عبادت نه سجدا رکوع نظر او نیاز او منت دا صرف د چا کوي نو دا چې د عقیده مسلې راوېستلې دا عمل مسلې ته راوېستلې چې یوسف د تور او تامبو شاته په پردي کلی کې په پردي وطن کې او د ملک حسین جنای هغه ول دعوت ورکي او یوسف څنګه ځان د کمندنو د تامبو د شاته یو په یو دی او د ګنا نه ځان ساتل دی نو توم د ګنا نه ځان سکا او ساته یوسف کینا نه د کړي حسد نه د کړي ورونو کوی ته غرزول دی هر څه کړی دی ټول حسدونه کوي او کینی کوي دا د نورم ډېرې مسلې صورت کې براشي او ورسره د تسلی او د دعوت مسلې هغه د استادان اشارات کی صورت یوسف وای چې د سورۃ یوسف اشارات دي چې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عجیب طریقې سره خپل را روان مستقبل خودل دي مستقبل و تر روان خودل دي او صحابه او تا او مختلف خبرې دي یو ته نه دادا چې نو درې یوسف علی السلام په پردي کلی کې آباد شو پردو کولو ورته پردو خلکو ورته پدرانه سترګاو قتل تا دا هم پردي خلک پدرانه سترګا باندې ګوري پردي ودرته پدرانه سترګا باندې ګوري او بل یوسف علی السلام په پردي ملک کې داغه په لمندا غولګید استاوم په پردي وطن کې په لمندا غولګي پایشه باندې تهمت څه شوو لګیدل پایشه رضی الله تعالی عنها تهمت لګیدل یوسف علیہ الصلات والسلام جیل ته تلو نو تبام په شیاب ابي طالب کې سره دې تیرای درې کال نبی علیہ السلام په شیاب ابي طالب کې څه کړو تیر کړو نو تبام دې کم دنو پاغا شیاب ابي طالب کې راځي تیرای ابو سفیان راغی وی وطن دې کله دې عزیزان دې کمړی شي ته بچا ته مسله کوي نو هغه رونه مولا رونه چې کمنه وته متاز شيو تا تبو مکی تا تبو مکی والا شي متاز شي آخر کې می یوسف علی السلام پاغي باندې اوچت کړو تاب هم پاغي باندې بادشاہ کم فتح او بره بدل سکم آخر کې وتا یوسف علی السلام تاغي ویلو چې موږ درته ملامت یو نو تا ته هم چې کندنو واقعي والتی ملامت یوسف وتویلو لا تسریب علیکم اليوم واپس کم بیا په مدینه نبی علیہ السلام مدینه خو خکړه نو دا اشارات یوسف دی او ملګرو له بکیوم زبردست تسلی ده صحابو له بکی زبردست تسلی ده چې صحابو ته وایي چې تاسو لبا تر روان وخت کدا جلپونه نه او تاسو کوم دل یو بل سره مشتو غریبان نه کافران تاسو ته سوي نه بیا خو سامیشن ترقی نه کوي کنه سامیشن څه نه کوي ترقی نه کوي سامیشن ترقیو کی او الله رب العزت ته د دنیا حاکم وګرځي صورت کې او ته اشاره کوو ان شاء الله عربیا عربی جبه کې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو خيار شئ تاسو خيار شئ او د ملک د سیاست او د ملک د حکومت چل زکه دی یوسف نا لعلکم تعقلون چې د سیاست او د حکومت چل سکی زکه چې هر دا خلک څنګه کوي نا نو نه قصواله کا سره قصص موږ بیان بیانون تا تا چې زما مستقبل با څنګه وی او څنګه چل وکیږي لا من الغافلین خامخا چې کم دنو دنا خبرونه چې څنګه مستقبل زما کیږي ویس قال یوسف دا واقعي اجمال ذکر کوي په دې دوه آیاتونو کې نو بدل خو خبرې وي خو کیا رس کیږي چې په ویخنه کیږي نو رائے دوم لی ساجدین وینم دی لرا چې کمنو سجده کوم کی ځان تا قال ان بابا تو یا بنیا و بچی می لا تخسر یا کا مبیان خوب درونو تا لا تبسط رؤياك على اخوتك مبيان او خوب دې على اخوتك ورونو ته فیاکیدو لګه کیدا چل و درته جوړ کی پورا چل سم پورا چل و درته جوړ کی معلومه شو دینا یو دن دا معلومه شو چې رازونه پټول دا جایز دي راز پټول څه دي جایز دي دویم چې کم دنو دا چې یو سړی د شر نه خطروي نو پښه چاته ویل چې یاره په پلان کې نه ځان ساته دا غیبت نه دی دا څنګه دی غیبت نه دی او دریم چې کمدنو مخامخ دی یو سړی مدح کول چې zarar ورته نه رسي نو دا هم چې کمدنو جایز دی او د خوب یو تعویل خام خایي ستاویلی خو چې خوبي یو خو چې کمندونو درا د ډوړای بخی کی ان شپې به خوب په خوب کې ویني غنا دانا چې بس د سوچ کای وغه دغه شي دا فزول خوبونه نه خو سره چې کم په وختونه برابرۍ د لیدو حالات برابرۍ انو هغه خوب خامخا تعویل وی او بیا دا ځان له مستقل علم دی په دې باندې هر څوک نه پويږي زموږ مونږ ته خلک په دې باندې نه پويږي او پیرا چا ټلیفون کو ما ته وی وی دا غره یو مسلې تاسو کو نه ما وایي نو یو خوب لیدل ما خپکه کما دا خوب خوب خو مسله نه ما مسئله ته وسوګه خو خو مسئله نه انو نه وې ته مفتی نه ما زه مسلو مفتی د خوبونو نه ما انو دا چې کمنو خوبونه او بل ورپسې لګېدلم دومره نه پکار چې بس خالص ورپسې لګېدلې فیاکیدو لک قاعده تدبیر وجود کی تعالی تدبیر ان شیطان الانسان یادو مبین نو خوبونو په مقصد باندې پوهه کوي وایو علم کان تعویل الحدیث او پوهه کوي و تعالی را مطلب د خوبونو باندې یو سره راغی عالم ته وی په خوب ملي دل دی چې نواز صدیق حسن خان د علی حدیث لوی مولا رحمه الله هندستان کې چې هغه چې کمدنو مخ کې دی او نبی علیہ السلام ورپسې رستو مونږ کوي نبی علیہ السلام ورپسې رستو دی هغه سړی غیر مقلد نه غوي کې چتا لکه دا نواب نواب ته ډیر غټ شان دی چې نواب ته مخ کې نبی علیہ السلام ورپسې مونږ کوي عالم وته دا خوب علی دل دی هغه ته یقیني وای ویا ویزا ورشه نواب صاحب مړ دی هغه ته خدای ته وګور سره څنګه تعبیر وباسي په خدای ورشه چې هغه لن نواب صاحب مسبقین جنازه وا جنازه چوکړه چراغ عالم ته وای او څو او څو خدا تعبیر دي څنګه ویست دا څنګه وا بیا غوی چې ما سوچ وکړو چې دا څه کوم یو موږ دې چې مقتدی په کې مخ کې او پیغمبر ورپسې رسول لاړی دا هم دا موږ چې د پیغمبر په وجود کې د پیغمبر نه علاوه بل څوک شي مخ کې شي چې پیغمبرینو مقتدی څنګه مستمخ کیږي همایه چې هغه یو جنازه چې مقتدی مخ کې پروت یو پیغمبر شروست ولاړی ما چې دا جنازه ده او ثواب سه مړ دی اوس په دې ته کویږي دا راته کار دی وایو علمو کا من تعبیر الحدیث هر یو سره وځو په خوبونو کویګم شیخ عبد الجبار سے مد ذل العالی ته چا ټلیفون کړو ویجه دا خوبونو تعبیر تو باسي هغه ته نه ابن سیرین رحم الله مړ شوی دی هغه ته خاص توبه خدای توبه راځي نو کې هغه څه په توجي دي هغه مسيري نو مړ دی هل خذو تخوبونه بس رب غروب بس تسویلی نو وایو علی مقام ان تعویل الاحاديث او کوی کتاب کوی کی وتعال را مطلب د خوبونو باندې یا مطلب او حقیقت د خبرو باندې تا به چې کمنو د بادشاہانو په خبرو باندې سکی پوهه کی او په حقیقت د خبرو باندې ورسي او پورا کی تا باندې نعمت خپل پتا او پورا کی نعمت خپل پتا باندې نو پورواله د نعمت سره اتمام نعمت خلافت ورکولې شاه ابراهيم الله تعالی حجت الله کی ارتفاع قرابه کې ذکر کړي سرورم منفعات کې چې کله چې کمدنو حکومت عام خلافت ملو شي او سړی په سیاست کې د الله قانون سکی نافذ کی نو نعمت شي تام شي یوسف خلیفہ کړو کنه باسانو او قانون د چا جاری کړو د جمهوریت کړه الله نه الله نو یتم نعمت هو علیک نعمت په دربان سکی تام کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتي نن په دنیا کې په مسلمانانو اتمام نعمت نشته دی ځکه چې دنیا کې په هیڅ ځای کې یو کوټه داسې نشته چې په هغه باندې ټول دین حاکمي ټول دین په حاکمی نو اتمام نعمت دا به مسلمانانو نشته او نن مسلمانانو سره د نعمت فکر هم نشته فکر لا پریدا ولټه د نعمت ته زحمت وي د نعمت ته وي زحمت وي دا ډومنینوم چې دا هم چرته یو نعمت دی دا انګريز او دغه تا تا کړه دی لګیا کړه دا انګريز قانون جاری کړي وایو ته مو نعمت علیکا او قرکه نعمت خپل بتا باندې والا یعقوب یعقوب والو باندې اولاد دی یعقوب یعنی حکومت بیا لا رواني تر سليمان عليه السلام پورې داوود عليه السلام دا ټول نو بیا کما تما لا بوای کا لکه څنګه چې ګور کړو دل را مالا بوای کا په مخلاران استادان مخې دین ابراهیم او اسحاق یقینا دې په اړه حکمت والا یقینا دا چې کنه په یوسف کې او ګورونو دې کې شته په یوسف کې او ګورونو دې کې آیات للسائلین خامخا ډیر نه کې د پاره د تاسو کوونکو تاسو کوونکو څوک يهوديانو تاسو کړو چې دا د یوسف علی السلام د بنی اسرائیل مصر ته څنګه منتقل شو د دې وطن خو شام دی نو د شام نه د کنعان نه څنګه ته منتقل شو مصر ته نو دې کې وته پته ولګي چې دا ستاسو نکاح نه د وجنه ستا نیکه چې یهودا هغه د خپل رور یوسف خلاف تدبیر جوړ کړو نو ځکه چې کوم نه دا شان چل شوی نو دا چې تاسو سوال کړو هغه لسم دغه جواب شو چې دا تاسو کړیو کنه آیات للسائلین دویم تاسو کوم کی مکی والا هغه و تاسو نه کولو دریم آیات للسائلین تفوس کون کی د پاره د خپل مستقبل چې نبی رسول الله ته ویوی ما الا لا تدولنا الا تستنصر لنا موږ له دعاګان نه غواړي موږ له مدد نه غواړي الله و زموږ مدد څنګه کی کله وو کی او څنګه چل وای نه آیات للسائلین هغه لنخري سوچ کا ابراهيم چې رونو تدبیر نو کړي او د کلی نه نو یستلې او کوی ته نو تلې هغه د مصر تخت څنګه رسید تا چې دا جړق نیواله د کافین نیو چت شوه او حکومت سره ډغر نی راغلی څنګه به څه کمندونو بادشاہ شي او څنګه به چې کمندونو تا ته بادشاہي شي ملاو شي ته ټول عمر چې کمندونو الف لام او فال کلماتو کې عادي او خارجي دغه وزوتای د دینه وته بادشاہ تر څو ولادت خیرات څه دا ضربه درس چې ضربن بود او ضربن چې غیر مصدر بود او چوف هات کې ضربن چې غیر مصدر را چې غیر ماضی بنا کونی په دې وجه کمندونو ته بارخی دي او په دې وجه کمندونو ته بارخی تخی دي او حکومت ته ورسه آیات للسائلین چې یوسف په ځان دې ګړل کنه خوړلې او جیل تورې تنبیه نه لیدلې او بیا چې کمدنو د مصر حکومت ته یوسف رسیدلې نشو چې سو پورې ګړز نو خوړلې چې دا ګړزونه اوخري سندي بعد مخالف ته نه غبرای او قاب یی تو چلتی ہے تجھے تیز اوڑانے کے لیے نو کتابانه درز نو شوي او خلاف دې نه وي شوي او حکومت او فوج دې نه وي خلاف شوي نو ته څنګه چې کمدنو د دنیا حاکم کېږي دا خو الله رب العزت تعالی دنیا حکومت ته کوي رسي حاکمیت ته رسي نو خامخا سب څه خوش کیږي راضي دا نه خله پدې کې چې هر مصیبت قدم دا ولې په طرف د ترقایي هر مصیبت دا ولې طرف د چاته ترقایي یوسف په کوی کې ګړز خړل خو د بادشاہ کور ته څه شوی دی رسیدل دی د بادشاہ په کور کې ګړز وړل دی جیل ته تل دی خو بیا چې کمنو د بادشاہ مشیر مشیر خاص څه شوی دی جوړ شوی دی او د قانون چې کمنو ذمہ دار یوسف څه شوی دی جوړ شوی دی دا چې ګړز دني وړل نو ځنی کیږي چې سوري جدائی نیوی راغلی انو د کنعانی زندگی بدوی زندگی ختم شوی نه دا نو شهری زندگی سره رسیدل نشي آیات للسائلین نخوی لپاره د تاسو کوونکو اس قالو له یوسف اخو پاو کی چوی دی خامخا یوسف اوروري احب الا بنا ډیر خوښ دي زم بابا تا وګوره رونو حسد کو به حسد نه بود ګر چې پیغمبر زاده بود یوسف ازمک به مور اخوا بچا استاد بود به حسد نو اگر چې پیغمبر زامنو نو یوسف درونو د بے رحمای د وجه کوی ته ورزیدل و اذ قالوا ليوسف واخو چې خامخا یوسف اورور ډیر محبوب دي زم بابا تا زبنا ونا نوسبا او موږ یو ډله مضبوطه دا وګوره د اکثریت سره مینا نه کوي اکثریت سره څه نه کوي مینا نه کوي باغ دوه مې دې او لاسې موږ څه کړیو پریخیو ان ابانا لفی ظلال مبین خامخا زمون بابا له په غلط خیال کې بابا خیال صحیح نه دی لفی ظلال مبین خامخا په غلط خیال کار کې چې بابا ته گمراه ونده څنګه گمراه مطلب ارزه گمراه ني مودي غریب دي چې اوس مازه کار نه کړه هر څورګری ته سوې شاګل وي د پلار او پیغمبر دی پلار دی هغه ته د زکات حاصلې خو طریقې څه نه ده سیدنا کته شریعت غواړي خو چې طریقه نه طریقه جمهوریت تر ډیران پالې دی وتكونوا من بعد قوم صالحين او شی و چې کومو پس دې یو قوم تابعدار نیکان قال قائل منهم نو یو تن دینا موجنی یوسف لرا او غرزوی دلرا فی غیابت الجب دا پیغمبرانو غوخه په موږ حرام دي تعال الله عزیب در قدامت لهم انبیاء برمنا حرامت دا وجه دا وا چې باغ کلی کې شرمخان ډیرو نو چې په یو علاقه کې لړمانانی سپی او ماشوم کور نه باروزی مور موزه سرکوریا سپی وی خوري دا مور یې له مرغه وی خو اکلی کې څه زیاتی سپی زیاتی نو په هغه علاقه کې شرمخان سو زیاتو نو یوسف او یعقوب علی السلام ته وی چې شرم په بعد کې می بوزي تاسو فکر ني او دی وچا تاسو کینولې او شرم په برا شي مات دی کی نو یا کولاو دیو دا ورته بیا څه وی زمونږ استاد د باجوړو هغه ته تابعیت ته ویل کیږي امنصور تابعیت ته نه یادوم ډبر تابعیت ته وو هغه وای یو خاف علیه من اکل الذئابی ولم يعلم بانه ذئاب وخاف عليه من اكل الذئاب ولم يعلم بانه ذئاب یعقوب علیہ السلام یرید ته شرمخ د خوړلو نه ورته پته نه و چې شرمخانو سره لېګم اخافو ایا کلاو زیب او یریګه ما چې مات بګی در شرم او تاسو وای نه خبره هغه وته کمات کدر شرم خو او موږ یو چې کمندونو مضبوط اړه دا کوا کې وا شوم تاوانیان نو فلما ذابو بینو هر کلای چې بوت دلارا او راغون شو چې کیږي دلارا فی غیابت الجب پاغه تیارو کوی کې نو مونږه یوسف لزړه ته تسلی راوستا واو حینا الیه مونږه واچو لزړه له یوسف لزړه کې دا خبره لا تنبیا نو به امر ماذا چې خامخا تاسو خبر کې دل را پکار دي چې داري او دیو پویږي نه یعنی تاسو څنګه روان دي اوس که یوسف ما معشوم دی هغه بچی سوره والی سروري ولې دا ولې څه چلې ما څه بد کړی دي چې تاسو ما کوی ته ورځوي چې به والی خو قران دغه او بل نه ذکر کوي قران پر یادونه نه ذکر کوي چې دا وی کړی لته وی ټکوالی دا د یوسف نه ذکر کوي وی بدرته مولا تسلی ورکړه چې کیږي وا یا کون چې جړلې نو هر جړا باندې به اعتبار نه کوي چې وای هغه سم جاړي کنه نو ایشا یا کون قالو نو یو تو یا بانا وا با با ان ذهمنا نسو تاسو څنګه دا جړا کینو دی یا بانا و بابا زمونږه ان ذهبنا نستبقو مونږه تلو چې مونږه یو بل مخ کیدو مونږه کبډ کولا مونږه منډي والو ټوپونو والو و ترکنا یوسف عند متاعنا او بریخه مونږه یوسف خپل سامان سره خو کې زمونږه چې چپلې مپلې ساده کوم ځای شو یوسف ماغه ځکړو پاک لو زم نو مات کدل نه شرم کو او بابا مات تا مکر جڑا وما انت بمؤمن لنا او نه ته باور کوم کې بم باندې اگر کوم رښتینی یو وجاو ولا کمیسی بی زمین کاذب او بابا یې بار باندې کې خونه قوم ځان سره څه کړی دا او راوړ راوړ په کمیز د باندې وینه درو جنا د درو کو وینه په پوره کړي وا هغه راړ یعقوب علی السلام خو څوړو کې لکنو اجل ته وګه د کمیز داسې لکړي روپیا شرم خوخه داسې په سنت طریقې یوسف چې کمندونو سکو او خوړو او بیا چې کمندونو کمیز دې نه لر کړو نو بیا په کمیز باندې چې کمندونو خپل وخت کې مخکې لاس ما سکړو صفات دې ته وی چې دا کمیز والی دا ولا بیا بابا څه کوي اوخی ناکم پوشو ای بل سوالت لکم انفسکم دا خو تدبیر دی بلکې خیر سکړه تاسو نه تاسو تاسو او ناشنا کار نو بس دا وکم سو داوا نشم کوله سکوله نشم په صبر جمیل صبر زمانه کیستا کار زمانه صبر کیستا والله المستعان ولا ما تصفون او الله دې المستعان مدد دې غوښتل شوی دې په بار دا کې چې تاسو وایي دا تاسو چې خبره کوي دا چا تاسو پارما الله ته بسم الله الرحمن الرحيم وجاء سيارة فارسلوا والدهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام واسروه بزوا والله عليم بما يعملون سورة يوسف کی د یوسف علی السلام واقعې ذکر کولا په دې مقصد د بارا چې یوسف علی صلوات و سلام او داغه بابا یعقوب علی السلام عالم الغیب ندی او متصرف ندی نه عبادت دی او الله او کوي د یوسف علی السلام یو دور چې کوی ته غرزول شو هغه بیان شو یو مطلب پټی کدی لره سامان دا د قافلی والا وکو یا واسر روح بزا د یوسف علی السلام رونو واسر روح بزا کارای کدی لره چې کمنو سامان د تجارت هغه وی چې دا چې کمندنو زمونږه دغه تقتیدل غلام دی مونږه څه کوو بس یره دې نه سمېږي خرڅوي نو ښکارای کدل را سامان تجارت چې دا سامان څه دی تجارت سیدا ګور عثمان وتا واسروه بزوا د یوسف رونوي دا د تجارت سامان دی نو چا واغستو قافلی والو په پیسو سکو واغستو نواز تر روح بزوا پټی کدی لارا سامان کی پټی کدی لارا یعنی بس دا سی حساب کو جدا مونږ ته اغست نه دی اسنه چې سو پیسو کی داو کی نو پټی کو نو بیا چې مصر تلاړل نواز تر روح بزوا کارک دی قافلی والو دلارا سامان تجارت چوسی مونږ سکو خرڅو ادي قافلی والا دلرا په سامان بخسن په پیسو سامان پیسو معمولی باندې دراهم معدودا چې دراهونو د شمیرو د یوسف مقابله کې چې کم دنو ټول دنیا لګا دنو فکانو فيه من الزاهدین او دیو په سارولو د یوسف کې بیمینه یوسف کې مینه نه و چې دې سار کو پیسې خوخوي یوسف خوخ نه نو حالته بوتو نو چا غسته شو آی خو ګران وی هغه او هغه سودا بغیر د بادشاہ نه بل چا کولې نشو لوی لوی بولای به وشوي خو یوسف چې کمدنو په بازار کې خرڅ شو او د بادشاہ واغستو گورنر چې کومونو هغه واغست التي اخذي هو في بيتها چې د په کور دا کې ان نفسي د نفس د چاله وته جوړ کو اراوادا چل جوړول ته ویل کیږي په داسې طریقې سره چې دا یوسف ځان تمایل کی نو کمرو کې ورپسې ورونه هم بند کړل او بیا وته وی تاسو مر خپل شکل له نو یوسف علی السلام ته دا الله پیدا کړل دی کنه یوسف مر خپل وی اختدی دی په قبر کې وړم بي دا خوري کیږي په څومره خپل سترګې دي دي بیا کنه زه به د الله قدرتونه وینم کنه وی دا نظر خو دې ګوچت کا ما ته خو ګوره کنه ما ته زمره ځان سنبال کړل دي جوړ کړل مې تا انو وی زه د الله نه یریګم ما به وی اونی وی زب پردو خو ته قتلې نشم ولقد همت به وهم بها لولا را برهان ربه ولقد همت به او یقینا مضبوط تکل کړو دی جنای په نیولو دی یوسف باندې چې دا یوسف راگیر کی وهم بها او تکل وکړو یوسف لولا را برهان ربه کنی کلی نه ویل دلیل در خپل خدای رب دلیل ولیدو تکلی ونه کوم څه خبره ده نو بل دا هم بها جواب د لولا مقدم دی نو هم د سره کړي وهم بها لولا الرها برهان ربي او تکل وکړو یوسف لولا الرها برهان ربي کني نزدل چې کمنو برهان در خپل دلیل در خپل او د دې جلالین او حاشو سره کمی دروغ لیکلی دي ا دروغ دي یوسف علی السلام د سره د بدکارۍ خیالم نظر راغله انه من من عباد المخلصین یقین او دیو زما د بندیانو اړول شونا خالص کړي شونا وسوق الباب مخکې شو روان شو دواړه ورته هغه منډه والا دې منډه والا ور فاطر ورسېدل وقد تمیسو من دورن او ویش لو دی جنا چې کمنو قمیص دی سو من دورن د شاد ساخینا اشاد ساخینه دی دا د شاد لمن نه ستو پوښلو راخې کنه بس په ور خواله چې کمنه رسیدل او بدا قضا کې د سب نه کمی شو ټور چې ویشلو در شاد لمنې نه وال فیا بچ څنګه دا ورخراب چالت کې مخه تا حضرت سیولاړ وال فیا سید اعلی الباب او وی مونږ دواړو چې کمندنو سید اعلی مالک دې خاوند دې خزې لدل باب د خوا د ور د ور خوا ته چې کمندنو غسو ولاړ دا دا ورستاو ته دغه شان دی نیغ نه ګورا بیا لک سوان ویلا یجنا مگر دا چې د جیل کې واچول شي ول خپکیږم ګوره مدعیوم په خپل داوم په خپل کوي او قاضیوم په خپل فیصلوم په خپل کوي داوی وکړه چې د ما باندې د بدای اراده کړی دا فیصله وکړو یې څنګه ګورې چې مړ کې جذباتو کې رانه شي زما محبوب دې زه په مینه ما کشلې دلې کوي قمیص دی یوسف چې شلې ولې شوی من قبولین د گریوان د طرف نه دا د گریوان دی کنه د دې ځای نه څه شوی شلې دلې فصدق دا خزه برشتنی وی او دا یوسف بدر وزنی زګه بیا په دا حمله کول او د خزه بد ځان نه سکو پروستوکو نو گریوان کې شلې دلې نبي هغه د یوسف د رغدنی وایل کان قمیصو او کوي قمیص د چشلول شوی من د بورین د شاد لمرینا او ساخینا فکذبت نو دا به دروغجنې او د برشتینې چې کله ویل د قمیص چشلول شوی د شاد لمرینا نو دوی انه من کید کن څنګه صيغه د جمع استعمالي انه من کید کن بیگم سے بنری کی کنا دا چې تاسو تدبیر د زوره پوه شوم ا دور موږ له خدای لم را کړل انه من کید کنا دا تدبیر د تاسو ان کید کنا عظیم تاسو لولو چلونه کوي دا خلا وړو کې دي ان کید کنا عظیم یقینا چل تاسو د ډیر غاټ د سړو مقابله کې ان کید کنا عظیم یوسف ارزن هاذا او یوسف دا او کده دینا کدا بیا هم سوې نو دا شان دي ځان بچ کوه زه ډیر سویل نه شم دا مصری تهذیب دی منل خاتین دا چې کمنو کیږي د انسان نه دا چې کله ګرځم توبه او باز خیر دی ان کې کوند منل خاتین فقان سوتن فی المدینه وقان سوتن فی المدینه وې چې کمنو راځي نه کو بخاریه کې خبره غرور او خورش وکنه تنور غاړه ته خبره شي یو ځای بل شي د خوځو میډیا خو توبه بیا چې کمنو خبره خورش وا نو یا جنکو بخاریه کې خزو خبر شروع کړي د وزیرانو خبرې د سملای جنا کو اي خبر شروع کړي امرات العزیز تراوید فتا خزد عزیز چې دا نه دې اراده کړی وا مونو کر خپل نه نفسه تنفس داغو بلې وتوي ته چې اراده نه قد شغفا حبا یقینا نن وته مینه دې الګ دې زړه تا بالکل زړه ته مینه څه شوی دا ورته نشوي دا غي باندې نو ډوډۍ وس سر کوي هیڅ پیو مسر نه کوي قد شغبا حبا ارست رض ویل کیږي جنا وا ختم شو ډوډو ډوډې دا قد شغبا حبا یقینا چې کم دنو شغبا حبا ورته نشوي دا مين دې یوسف زړه دې تا ان لنرا فی ظلال مبین نور وی دې رقم اخلا دنو دور کوله باچا ولا خدای ورکړل او باچا خاون ادا باغی کې نو کرانو پسې ګرځي ان لنراها فی ظلال مبین ډیر کم عقل را خرا را خرا ان لنراها فی ظلال مبین یقینا غړو مونږ لرا په گمراه صاحب کې نو گورنر صاحب خبره شو خاتون اول څه شو خبر شو فلما سمع بمکرهن هر کله چې واورید د اعتراضونه دی او د مکرونه دی واصلت الیهن دعوت نامه ورپسې ولېګلې ارسلت الیهن دا کارونه اور پسې سکل ولېګل ارسلت الیهن نبی لېګل په دې پسې قاصد اور پسې لېګل واسد لهن مسکا او تیار کړی دی لاره زائد ډډې لا ګولو یاد رستخان واسد کل واحدت منون سکینا او ورکو هر یو ول دینه چاړه پلاس کې چاړه والا پلاس کې ورکړه دا وسم خلق او دا راوړي مې وی دا قشان دی راوړي کټکې نه چې بیا څنګه خراب شي شومتیا چل دا مخ کې مصر کې کړو دی اوس دې ته ترقی وي په خوا به خلکو بلاشه په مجمع کې کټ ته ملبل وراړي وي خورا پیدا بیا نه سميږي خورا په خورا خورا دا اوس رابيږي نو ملما اوس راړي نو ملما غریب ځان په چېغو ته کې کټ کې بیا وځي دی وځي لګي دی لګي نو په چېغو ته کې کم نه ځان لکټ کې دا مصر په خوا د ترقی کړو دی اوس دې ته ترقی وي چې چړوکای راړو دا کار کوي دا د مصر ترقی ده کنه دا جنکه دا کارونه ډیر غټه وګڼو ډیر غټه وګڼو اکبر نه هو ډیر غټه وګڼو دلرا وقت انا ایدیون اغه ذکر الله سنا بس الک ته ګوري چې تاسو شي نور راو خو ته تاسو شي بدا چې ګوري او بدا چې تاسو لګي او ګوتې کړه څه کړی دي اوس کړی دي میوه دانه کته ګرځېدلې دي او ګوتې څه کوي اوسې دا اوسې وقلنا حاش لله اپ یو شروع شوي حاش لله توبه توبه توبه توبه یا الله توبه ما ذا بشرا دا خو بنی آدم نه دی دا خو فرشتہ ده ما ذا بشرا د فرشتو حسن او د فرشتو شرافت دا طبيعي دی او نزاحت د فرشتو د سره خبرې ما ذا بشرا ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر فرشتہ چې کوم نو عزت مندا قالت وی ولدل فذلکن الذی چې بیا خبرې نه کوي ما خو لا غوس ګوتې نه دي غوسې کړې تاسو غوسه جوړ کړې غوسه تاسو خو له یو ورځې له ما سره په کور کې اوسېږي فذالکن الذی دار هغه کسا چې لم تننی فيه چې تاسو ما ملامت کوي پاغه کې فلقد راوت و نفسه یقینا ما ما ما چل جوړ کړو ما تدبیر جوړ کړو د نفس د فاستعصم نو ته مکمل ځان بچ کړی دی کنه ګورې ذلیخه فاستعصم مکمل ځان بچ کړی دی ولا لم يفعل ما امره او کوونه کده هغه کار چې دوه ته حکم کوم دوباره وته وي لا جننا نو خامخا جیل ته بوا چول شي ولا يكون من الصاغرين او شی بده ذلنا قال ربي نو وی چې کوم نو موسی او یوسف علی السلام وراومي جیل ما ته خواخ دی الیا مما دوننی وګوره د یوې زنا د وجنه چې دعوت زنا ته ورکیږي نو یوسف وای اسجنو احب الی مما دونن لیله او شرکونو ته دعوت ورکول کیږي قانون سازه ته دعوت ورکول کیږي نن مولا ونوي چې اسجنو احب الی مما دونن لیله نن د جیل د وجنه د شرک باندې رد مولا نه کوي وإلا تصرفانی کیدهن او کتاوان لو زمانه تدبیر دی راس بو الیهن زبوالم دیتا او شمدنا کوینا قبول علی او قدر رب دې فصرفان هن لری کده دین تدبیر دی او مکر دی یقینا غلا یریدن کې پویا ذات بیا کار شو دیتا من بعد ما کار شو دیتا من بعد ما پس دینا چې ویل دې نه خې چې نه خې ولې دې چې دا په نور مون شرمې او تنبیه کینا نور نو څه کوي شرمه یو صبرېږي نه نو نور خو څه نکېږي ګوره نور خو څه نکېږي خدا یوسف په دې جیل ته کونو پوه شوي بدالهم من بعد ما راول آیات بی ګناه جیل ته کول دا په خوانه مصری قانون نه ها چې کار یو کړی او دنه کوي بل نو ثم بدالهم اوس خو دې ته څه نشي ویلې او بی ګناه یوسف یې څه تا کو جیل ته کو